او کم خلکو چې په دنیا کې شرک کړي وو هغه چې کله خپل جوړ کړي شریکان وویني نو او بوایي اے پروردګارا دا دی هغه زمونږ شریکان چې مونږ ستا په ځای دوی ته आवाज کولو په دې خبره باندې با هغه له هغه خپل معبودان صفا جواب ورکړي چې تاسو دروغ وایئ